تدوین ورته وایا تاریخ ته حفاظت القرآن ورته وایا دي کې ګڼ مراحل لې موږ اتفاق دریو کو اوله مرحله او قدیم دی دا مسله یو وخت کې ډیر زور په شور و امام احمد ابن حنبل رحمه الله په دې ډیر تکالیف برداشت کړی خربنې سور کړو مَن يَعْرِفُنِي فَهُوَ يَعْرِفُنِي ومن لا يعرفني نفان احمد بن حنبل اقول القران كلام الله ليس بمخلوق سمع دنیا تا او دویم تدریجی حسب ضرورت په درشتو کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قران کریم کې دو قسم الفاظ مستعمليږي مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة دفعين نزول تا تفصیل به دغه ځای کې راشي فی لیلۃ مبارکۃ رمضان دی ځینې روایتو کې د شو قدر دا پینلسمو وي قرطبی دا روایات راغستی دی ضعیف موضوعی دی امالوسی او قرطبی په دې باندې رد کړی دی چې من زعم انه فی غیر رمضان فقط اعظم الفریه علی الله ابن کثیرم د اکرمه روایت را نقل کړي نور چې هغه ته بیت العزت ویل کیږي دویم لفظ تنزیل راځي تدریجی نزول په دما دما علیہ السلام ته به تاکید کو چې دا د فلانی صورت حصہ ده فلانی آیات پسې دی نو نبی علیہ السلام با کاتبینو د وحی ته هم دغه سی حکم کاو آغاز نزول چې وحی د کلنه شروع ده مشهور دا ده چې نبی علیہ السلام ته نبوت ربیع الاول کې ملاو شوې ده خدا خبره صحیح نه ده یو دا اتفاقی ده چې په رمضان کې دویم دا شپه د ليله القدر وه ها البته په تعین د تاریخ کې اختلاف دی چې دا کومه شپه ابن جریر تبری او داغی یو سلیختم آیات لسم سپاره په غالبا شروع کیږي او په تعین د شپه کې اختلاف دی چې ولسمو کنو لسمو کو وشتمو یو خبر داسې ده چې حکمت په نزول د قرآن کریم کې چې دا دو پیری راځي اصلي شکل لوح محفوظ کې یو پیرا سمای دنیا ته په هم راغی او داغینا حسب ضرورت په درشتو کالو کې نو والله اعلم څه د اعتقادیاتو مسله نه ده هم شته یو خبره دویمه اهم خبره دا زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قران حکیم لیکل موجود وو البته تاسو کتابي شکل نه بلکې متفرقو پرچو کې چا په ګټه لیکلې چا په کاغذ لیکلې چا په اډو کې لیکلې د نبی علیہ السلام مرد پسیتا ابو جهل انعام ویلیو عمر رضی الله عنه سترګې سری دي پلاره کې عبد الله ولا مخې لورغه رضی الله عنه چرت روان عمر اذا نبی علیہ السلام سر راو دغه وخت کې من د ابو جهل سره ډیرو او برکت عمر رضی الله عنه بادری مشهوره اور توی عبد الله چې دا خو آسان کار نه دی تم صاحبی توره روغیستا نو هغه ورپسې هم توره راوویسته چې وې ستا توره غسول کوي زما دا نه کوي کم کم به په توره سمای د کور حال دی واخله ستا خور فاطمه او اوخ سعید هغه مسلمانان دي غصه سیوا شو پرده لا مکمل حکم نور آغلی خباب ابن عرد دو تا طوحا لست دند کور کی وری بند کڑیو خباب ابن عرد د کندو په شا پټ شو اوخه خپل وه خور له سفیړه ورکړه ای عمره د مر نه بل سنی مسلمانان شو تر سره څکای دی خبرې په دا اثر کو اتا سولو ستوي ته ګن ورنوړي صورت دا وخت چې خفیه دعوت نبی علیہ السلام د زید ابن ارقم رضی الله عنه په کور کې چاوی چې عمر را روان دی تور اور سره یو وی ماته پریدې بل وی ماته نبی علیہ السلام وی نززم اشجع الناس لار د دوړو لاسو نه کلک ونیو وی عمره تر څو به د اسلام خلاف کوي او دا هغه وختو تکالیف سخت شوي شیخ رحمه الله د شاپور به ذکر کول چې شد غلامی کې آب جو آرد آب جو آمد و غلام ببود نوکر تللی او د سیند یخې اوبه یې راوړې اوبه راغلې غلام یې ویوړ عمر رضی الله عنه د نبی عليه السلام په سر پسې تلو نعوذ بالله خپل سری ورکو او د هر څه فخکارو یا رسول الله مشرکین خپل شرک خکاره کوي په بیت الله کې نو موږ الله ته پټه کې سجده څنګه کو روان شو عمر رضی الله عنه مخ کې دی حمزه رضی الله عنه یو طرف ته فی طرف تا ابو بکر صدیق گس طرف تا علی کرم الله وجهه نور صحابه بیت الله کې پډا د الله ته سجده وکړه خلق خبر شو چې عمر رضی الله عنه صحابي دا دستور دی چې هر وخت کې صحیح عقیدی والا پسې یو نوم خامخا دلته به پوخا شاپوریان دا شاپوریانو دین دی کته ورته پنځپیریان وي نو ابن دغنا د قریش مشر جبا اغوستې وه مخې له راغې کله الله پاک د مخالف نوم د دین خدمت اخلي چرته زي عمر کورسی رضی الله عنه وزای خدای ثابت شوی دی ثابت دي شي کنه تاسو ور سره څه کار دی نو دور د پیغمبر علی السلام دی سورې په طه لیک دی داری قطنی مناقب د عمر سیرت ابن هشام زاد المعاد قرآن په یاد لولي زر درجه ثواب په قران کریم کې لولي نو تضعف على ذلك الى الف درجه ثواب دی معجم د تبرانیم دا روایت را نقل کړي دي نفسی لیکو په زمانه د پیغمبري پاک کی کتابی شکل موجود نو علماء سوجوه لیکلی دی او دا جدی صحیح اوله وجدا دا چې قرآن لا پورا مکمل شوی نه نو چې مکمل نه کتابي شکل ممکن نه و لوح محفوظ کی مجموعه وا دو نزول راغلو سمای دنیا تا دفعی یو کال بولو لا زړه به دې ستړي کی ماشاءالله د الله کتاب ته چې په هر کال په هر وخت کینی نوې جذبه نوې ولولا او دا اعجاز د کتاب الله دا تمهیدن خبره ما وکړه ترین لوح محفوظ کی په دې شکل لکه څنګه چې زمو مخ کې دي دو زینو بیت العزت سماء دنیا درشتو کالو کې په پیغمبر علی السلام باندې صلی الله علیه وسلم اوس اوله مرحله دور نبوي مرجان صفحه ست سبب د جمع کولو د قران او بیا په یو قرأت باندې تقرر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمائی جماعت کیوں سڑی منس کو ناشنا کرت بل راغے بل کرت مانزنا مزدار شو میزو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلبار عالیه ما وی یا رسول الله دو داسی وی نو نبی علیہ السلام دا او تایی وی تاسو وی مرجان لیکلی دی چې زما په زړه کې د جاهلیت نه زیات شک راغی ښا پیغمبر علی السلام زما په حال پوه شو یا وحی راغلی دا یا اثرات نو ضرب فی صدری وهلا ففزت عريقا كأني انظر الى الله فريقا خلی خلی شم ها لکه چې الله ته روبرو ګورم نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې او بای قران په یو قرات راغی ما وی الله زما په امت اسانی راوالا په دو دریم زل سوال په وو قراتو او تعالی وی چې د هر سوال په عوض کې یو سوال وکا ځکه دا د علم سوال مشکات صفحه 192 تا ابراهيم عليه السلام مقام محمود مرجان ترجمه لیکلی دا ورستو می کدرین سوال هغه ورځی تا چې رغبت د کوئی ټول خلق ما ته حتا کې ابراهیم علیه السلام ففزت عريقا خلي خلي شو كأني انظر الى الله فريقا لك الله ترو برو ګورم او دغه وجه ده چې کاتبی دی وحی مجموعه قریبا سریخ تو ترسی مشهور یویش ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء سنلقي عليك قولا ثقيلا دویمه مرحله دور صدیقی مرجان وی زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمای چې سړی راولېږه په ما پسې ابو بکر رضی الله عنه په زمانه د قتل د اهل یمامو کې مرجان پختوم ګرانه ده چاله خو پختو ورزي خدا نه ګوري چې مزاولې شپږو کالا د مرجان کړي اسنه چې د وونه باو جوړ کی او تسهیل المرجان منی دا پختوی صحیح کی متن ځان لپاتی شي نصر المرجان وی چې کله زلانم عمر رضی الله عنه وی ناستو ابو بکر وی رضی الله عنه چې دا عمر رضی الله عنه راغله دي یمامي جنگ قرا پکې ته زیات شهیدان عمدة القاری خشرد د بخاری د احنافو وسو قرا شهیدان شوی دی یا ابیا عمر رضی الله عنه وی چې زیریګم ک قاریان نشي نو قران به محفوظ پاتې نشي ختم بشي رائے می دا دا چه تا قرآن جمع کی نوی ما ورطوی می چه یو کار پیغمبر علیہ السلام نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عمر رضی الله عنه ما سره خبرې کولی چه دا جمع کول ښه دي خدا کی قسم یه کام بهتر هی بهتر هی علوم القرآن یو د شمس الحق افغانی هم دی دوړه دلته نږدې دي او د تقی صاحب هم دی او دا ډېر ښه کتاب دی علوم القرآن د تقی صاحب دا الفاظ غی کی دی دورو مقصد دا و چې قاریان دغه سی شهیدان کیږي نو مجموعی شکل و مشکل شي ناممکن بشي ابو بکر صدیق وی عمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك وګور قرآن دی. ابو بکر صدیق ورته وی چې کیف تفعل شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک دلیل کلک جميع بدعات یو کار پیغمبر پاک نه دی کړی او ته کې او کار د دین ورته وای دا خو دعوه د پیغمبرای شو تور تکیدل نو ابو بکر صدیق ما ته وی چې زما انشراح راغلی دا خو زید رضی الله عنه ته پان سړی عاقل به تهمت او کاتب د وحی قران جمع کا زید رضی الله عنه قسم دې کماته ویلې د جمع کولو د قران د جمع د قران نه ما هم دا خبر او کړ چې پیغمبر علی السلام یو کار نه کړی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما سره خبرې کولی زما انشراح قلبی راغلا نو قران می د کجورو د پوستکو د سپینو غټو د زړونو ای قران مو لیکو سورت توبه کی ته چورسیدو حتی مونږ د ابو خزیمه انصاری رضی الله عنه سره مکتوب به موند مرجان مکتوب سره هر څه خلاص کړی دي سار پسې وپیری او ما خام مانځ پسې وپیری سړی وی الله پاک ټول ضرورت پوره کوي وقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تلاش شروع فاجمعه فوالله لو كلفنو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران اوس دا خبره چې آیات ورک شو د بل چا سره نشتی نو قران کریم خو متواترن راز رسیدلې دي په تواتر د قدر مشترک سره ما نقل الینا بین دفتي المصاحف متواترا نو د دې جواب دا دی چې دا مقصد نه دی چې تا چاته یاد نه وو نورو صحابو سره لیکل نه وو یا چاته دا پته نه و چې دا جز د قران نه نه دی خو د دې لیکلو چې کوم شرایط نو په هغه شرایطو باندې د بل چا صرف د ابو خزیمه الانصاری رضی الله عنه سره ما اوس عرض کو شرایط د لیکلو سو کاتبین صلیخ کو مشهور یې وشو خدالیکل په یو څو شرطونو سره وو. اول شرط دا و چې چا به یو لیک راوړ نو زید رضی الله عنه به د خپل حافظې سره هم وکوت موازنه به وکړه ځکه دیم حافظ قرآن هر صحابي هغه چرتا پرتا مدرسه وا مدارسو ته ضرورت نه و یو یو صحابي کې بغن صفات په یو وخت کې به مجاهدو نو په یو وخت کې به عبادت کو یو وخت کې قاری او معلم دویم عمر رضی الله عنه نگران د دې هغه هم د خپل حافظي سره موازنه د دې کوله دریم شرط دا چې چا به سلیکل راوړو نو دو قابل اعتماد گواهان دی پیش کول علامه سیوطی لیکي چې دا گواهان په دې خبره بنیو چې دا لیک د دور نبوي دی او په کال د وفات د نبی علی السلام هغه ته پیش کړی شوی دی او هغه تصدیق کړی دی چې دا بالکل د حروف سبعه او موافق دی او سلورم شرط دا دی موافقت د صحابه او دغه متفرق لیکل سره به کوم کو نو د زید رضی الله عنه خپل حافظه د عمر رضی الله عنه د حافظي دو قابل اعتماد عرضی اخیرا او سلورم د صحابه متفرق لیکل دور صدیقی کی سبب د جمع کولو د قران په یمامه کې د حفاظ شهادت شو اویا یا وسا عمر رضی الله عنه مشاوره د ابوبکر صدیق سره جاری او درین دا په خط حیری سره لیکلو خط حیری دا ټکی پکې نه حرکات سکنات وغیره پکې ته نه حرم کې نو د یو حبشي سره اندانو سخوا پانی پانی وا ما ورته وکتل نو څه بد بده وکتل هغه کې جو و انداسي څلورم، هغه آیاتونه پکې لیکل شوي وو چې هغه منسوخ التلاوت نه وو. او پنځم، مقصود د دې نه یو نسخه مرتب کول وو، یوه نسخه تیاره شي، ځکه عمر رضی الله عنه وی چې قرآن به ورک شي، او دی نسخی تا الام بیوی داول دا بکرن صدیق سیب سروا داغه د وفات نرست عمر رضی الله عنه سره د عمر رضی د وفات نه وروسته د حفصي رضی الله عنها بنت عمر او د دې نسخې مقصد دا چې اجماعی تصدیق د امتی چه عند الضرورت خلق دی ته رجوع کړي الام. نو په زمانه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې وقرات جاری لیکن ترتیب یې داسې نو خبر راتلا دریم مرحله د عثمان رضی الله عنه دور تا دی نمخ کی بیا ویم چې په زمانه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی مقصد د دې لیکلو یو مرتبه نسخه وه عند الضرورت چې هغه ته رجوع کولی شي صفحات کې مرجان دا دریم مرحله مرحله ثالثه دور عثماني انس ابن مالک فرمایي چې حذیفه ابن یمان راغی رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ته د جنگ کو د اهل شام سره په فتح د ارمیانا او آذربایجان کې ما اسلام حتا کی سند پوری راغلې دي حذیفه رضی الله عنه قرآن عجمو نو عثمان سیتوی چې امیر المومنین د مسلمانانو غور کو په خدای نه چې اختلافو کې په قران کې زیات اختلاف ته يهود او نصارا قراءات متعدد رحمتو کله چې زخمی ته خبر او رسیدا نو عثمان رضی الله عنه په لغت قریش باندې ولیکو حتی بعضی بعضو ته نسبت ته کفر شروع کو ځکه یو د یو قاری نه اوریدل نو بل د بل قاری نه اوریدل هر یو په خپل غي بني جو نسخه د حفصی رضی الله عنها سره وی طالب به واپس درکو خوراک چې مرتب عثمان رضی الله عنه کمیټي مقرر کړه زید ابن ثابت عبد الله ابن زبیر سعید ابن رضی الله عنه عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مرجان کې عبد الله لیکل دی خدا عبد الرحمن دی لیکل شروع کو عثمان رضی الله عنه ته یو سبب د فتنې دا جوړ شوی او مصلحتن سیزریو نسخه مرتبه شوه حفصی رضی الله عنها ته نسخه واپس کړه مروان ابن الحکم دا نسخه مصلحتن سیزلی دا بیا زید رضی اللہ عنہ وی چه قرآن مو لیکو سوره حزاب تو رسیدو یو آیات رک شو وما بدلو تبدیلا آیات کې د مؤمنانو سلور صفات ذکر کړي شیخ ته پندای چې وفاتو علما راجمو هر یو بیان کو شیخ د پنځپیر رحمه الله چې بیان کو نو دا آیات وی چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه پورا یک حاجت خپل نمبر خپل سر کو او منهم من ينتظر ګیر تور او سپینه ده او ما بدلو تبدیلا دوی نه بدل کړي دین د الله په هیڅ قسم بدلولو سره اق اعتراض مخکینه واری دي چې خو اق جوابونه دي ښا د مصحف عثماني خصوصیات مخکې صرف یو نسخه وا الام اوس نسخه 15 شوي یو مختلفو ملکونو گورنرانو ته ولیکل ویلې دلی یو مکه مکرمه کې د دویم یمن دریم شام څلورم بحرین پنځم بصره شپږم کوفه اوم مدینه طیبه حرسها الله وینور ختم کړي دویم د ابوبکر صدیق په دور کې آیاتونه خو مرتب شو خو سورتونه مرتب نو چې بقره آل عمران نساء نو تو سورتونه لون ترتیب ورکو دریم قران په داسې رسم الخط لیکو چې و واړه قراتونه پکې راجم شي نکات وزیر پکې تنو زور زیر نو لکه نن شروها زور زیر تلری کا نو نن شروها نن شروها دوړه ویلی شي کا څلورم کوم احتیاط چی ابوبکر نی صدیق رضی الله عنه کو زید صیب نگرانی گواهان پیش کول متفرق لیکلو سره نو هغه شرایط پکې توکا او پنځمه خبره دا وه چې عثمان رضی الله عنه حکم کو انفرادي نسخې ختم کړې نو امامنا لوی احسان د عثمان رضی الله عنه مکتوب مصحف عثماني د دې وجینا کله به یو ځای کې قران کې الف لیکل شوی ضرورت ورته نه نو موږ وایو چې دا مکتوب عثماني دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کتابی شکل نو ممکن نو لیکو الګ لړکای نه فناټیک برابر خلیفہ اول کی یمانی جنگ کې حفاظ شهیدان شو نو عمر رضی الله عنه مشوره پیش کړه مرتب نسخه ولیکلې شو د عثمان رضی الله عنه په دور کې هغه نورې نسخې ختم شوې په لغت د قریشو باندې ولیکل شو استاد خبره چې قرآن کریم په وو احرف سره او علا سبعت احرفین د دې مقصد څه دی عنوان پیدا شي چې قرآن کریم کې سات حروف دا یو معرفت الارا او طویل الزیل مسئله ده او بلا شبا په علوم د قران کې یو مشکل ترین بحث دی دا پورا بحث په دې ډیر وخت لګي لیکن څه ضروري خبري دا حدیث چې دی نو معنن دی متواتر مشهور محدث امام ابو عبید قاسم ابن السلام رحمه الله دته متواتر ویلي دي د حدیثو د قرائت معروف امام علامه ابن جزری وی چې ما یو مستقل جز لیکلی دی او د دې حدیث ټول طرق می راجمع کړی دي په دې موضوع البرهان فی علوم القرآن چې تاسو ګورئ نو هم دا تقریبا 15 اقوال را نقل کړي دي داغه دا مقصد نو چې دا په وو کې منحصر دی نه د حروف سبعه او تشریح کولا یو قول و قرآ دویم د بعض علماء چې د عرب کله سبعتون عدد معین اخلي لیکن کله سبعه عدد معین نه مراد ودین نه مراد بلکې کثرت مرادی دې ځکه دا مقصد دی ښه د قاضي عیاض دا مسلک دی او په ورستنی علماو کې شاولی الله رحمه الله محدث تهدوی مصفا شرح د موتا کې ام دا قول غره کړی دی لیکن دا قول کمزورې پدې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ابن عباس رضی الله عنهما را نقل کړي چې اقرأني جبريل على حرف فراجعته جبريل امين یو قرات راوړ نو ما مراجعته کو فلم زل استزيده طلب د زیاتی می کو ويزيدني او هغه اضافه کوله حتى انتهى الى سبعه احرف حتى لانتهاء الغايه او مسلم کی دا روایت تفصیلا موجود دی حتی دا لفظ چې دی د دې د سیاق نه پته لګي چې کثرت نه دی مراد بلکې عدد معین مراد دی د دې حدیث پرانا کې لکه مسلم هم دا روایت پیش کړی دی جمهور د دې تردید کړی دی درین قول حافظ ابن جریر تبری او دا ملګری چې و قبایل مراد دي ښا قبیلی ځان ځان لدی زمونږ جبغه سنه ځان لدن په منګوري تلاش شي جنې ته جنې وي نو چې کوهاټ په لاړ شي نو یو پښتو دا خو تبوی چیر دا سدی نو چې بیا ماشاءالله بنو تلاړ شي او ډیرو تلاړ شي شیخ رحمه الله با خبر کولا شین مولانا سیبتا یو قبایلی طالب العلم وی چې خپل اسکا کا چکی دی منډم نو موږ هو پیګ پیوم نه موږ یو چې دا کنزل دی مقصد دا چې خپل را دی خوا کا چې چاپی دی کوم نو قبائل مراد شو او دا قبائل علماء تصریح په دې باندې کړی دا ابو حاتم سجستانی وی چې قریش حزیل تیمور ربا از ربیعه حوازن سعد ابن بکر چا قبائل نورم ذکر کړی دی لیکن محققین لکه حافظ ابن عبد البر علامه سیوطی علامه ابن الجزری د دې تردید کړی دی یو قبایل خداونو نورم دوه انتخاب وجه صدا دویمه خبر اصل کې دا ده چې د عمر رضی الله عنه او د هشام بن حکیم په آپس کې اختلاف راغلی دی رواه البخاری دوړ قریشین دی نبی علیہ السلام دو دوړ تصدیق کړی دی که قبائل مراد شي نو عمر رضی الله عنه او هشام رضی الله عنه پکار دا دا چې د دوی اختلاف نه وي ځکه دا قریشیان دي دونو قریشی دي هغه سیمې کیدای شي چې د یو د بل استاد نه زده کړي نه وي هغه سړی په خپل لغت خبره خز ویلې شي لکه موږ په پښتو لګي امام طحاوی په دې اعتراض کوي ک موږ دا ومنو چې د وو حروفونه او قبایل مراد دي نو دا د دې آیات کریمه خلاف ته چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هیڅ پیغمبر مې نه دی را لېږلی مګر په جبه د هغه قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم قریشی لغت قریشو عثمان رضی الله عنه چې کله اراده د جمع کولا نو زید رضی الله عنه ته وی زید ابن ثابت تا چې اختلاف راغی نو په لغت ته قریش وی اولی کوي اذا اختلفتم انتم في شيء من القران تبوه بلسان فانما نزل بلسانهم کله چې تاسو اختلاف راغې نو په لغت ته قریشو ویل کوي زکه دا قران نازل شوی دا غو په جبه دی هغه صرف په لغت ته قریشو کې دی باقی حروف یا منسوخ دي یا مصلحتا ختم دي نو مونږ وایو په پوره ذخیره د احادیثو کې دا ثبوت نشتا چې په قران کریم کې دوه قسمه اختلاف وو یو د سبعه احرفین او بل د قراءات چې چرته لفظ ذکر دی نو احرف ذکر دی ها قراءات نشته ها نو دا کمزورې قول شو درې شو ها زعیم الاحناف طحاوی رحمه الله مشهور قول چې قران په لغت ته قریش وراغلی و عرب علاقی مختلفی وی ان پر خلقو نو د مرادفات استعمال ښه او دا مرادفات د قریش او د غیر قریش د ټولو نه منتخب لکه حلم اقبل ادنو خدای اجازه په ابتدا د اسلام کې وو علم ډیر شو تلاوت قرآن آسان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کال د وفات کې جبرئیل امین چورتا دور د قران کو چې عرضی اخیره ورته ویل کیږي د مرادفات استعمال اجازه او ختم صرف اقه خبره پاتې شو چې په کوم قران راغلی و د دې قول مطابق د مرادفات او استعمال دا غزمانی سره او د پاره د وسعت او هر قسم نه غي تخصیص کړي او کا مرادفات هغه مرادفات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي اجازت کړو لکه فتح الباری په دې تصریح کړي ده او دا د طحاوین علاوه د سفیان ابن عیینه د ابن وهب د حافظ ابن عبد البر ویلي دي چې د جمهور علما قول دی په دې قول خو اشکال نشته چې